نو دا د مونږ احنافو رای مطابق دا حجت نه ده حجت نه ده خو ګوره یاد ساتو یو مفهوم مخالف په محاوراتو کې ده ایو مفهوم مخالف په شرعیاتو کې ده مفهوم مخالف په محاوراتو کې دا معتبر ده دین ایک چوک انکار نشی کولای ته وای نه ملګری ته یو خبره درته وکي چې شا دی خو بیا دا مقصد دی خو بیا دا مقصد ولی ونه فهم کای په محاوراتو کې معتبر ده معتبر ده په دې کې چا اختلاف نه ده کړی البته په شرعیاتو کې په دې کې چا دا خبره ده چې په هغه نو هغه کې مونږ حجت مفهوم مخالف نه معتبرو او دوی چې کوي نور ائمه معتبري چې یو حکم متصف وي بصفتین یا بشرطین نو دوی چې وقت عدم الشرط و صفت بیا به دا حکم نه او مونږ وای چې نه داسې خبره نه ده نور تشریح مو هلته ویلې ده خو اوس مقصد دا ده چې شاه صاحب کومه خبره کوي که نه د هغې حاصله خلاصه دا ده شاه صاحب وایي چې ګوره یو خو متعمقین دي که نه چې په علم بلاغت کې بالکل تعمق کړی هغې خبره زه نه کوم یو اسې عام فصحا بلغا دي نو عام یو فصیح بلیغ سړی چې خبره کوي کنه نو هغه په کلام کې هغه د متکل د په کلام کې د مخاطب چکه لحاظ ساتي او په کلام کې د اعتبارات مناسبه او لحاظ چکه ساتي ځکه چې بیا سه کلام فصیح نه ګرځي بنیادی دار و مدار دی کلام آپ مخاطب حالت بانی که مخاطب خالی ذہن و کلام بورتا مطلق وګرځی که هغه متردد و واجب مستحسنه ده چې په کلام کې تاکید راړي که هغه منکر و نو د انکار درجه ته بګوري نو واجب ده چې ته په کلام کې سراړي مقصد دا ده چې تاکیدات راړي اسی تاسو په دې خبره باندې سم خلاص د مخاطب حالت ته بګوري اوس چې یو فصیح بلیغ سړی کلام کړای وي نو ایغ دی هغه اعتبارات مناسبه چې کوم وی مقام سره دی ایغ لحاظ پکې ساتلای وی دی ایغ لحاظ پکې ساتلای نو چې ایغ لحاظ پکې ساتلای وی نو پته ولګی دلا چې د یو حکم لګولای دا نو د چې ایغ کې یو شرط په کلام کې لګولا یا یو وصف دلته شرط وصف نه هغه نحوی شرط وصف نه مراد وصف نه مراد هغه قید دی ذات وی اشرط نه مراد قید دی هغه حکم وی چه حکم پارا کم قید وی دیتا دو شرط وی چه ذات تی پارا کم قید وی ایغا تا دو چوتای وصف تای نو معلوم شوا چه دو دغا اعتبار پکی کڑای دا دی دی ذات سره دی وصف اعتبار کړی دا یا دا حکم مشروط بشرطین ګرځولای دا نو خود به خود دینه دا خبره معلومه شوا چې وقت عدم شرط او وقت عدم الوصف به دا حکم نه دا حکم به نه نو شاه سی وای چې دې ته چورتای ایما نو کله تو هغه مسکوت عنه شي حکم اپ طریقې دې چا سره معلومه ایما سره حالانکه هغه حکم بیان شوی نه صراحتا خو کلام نه په طریقې دې ایما سره یعنی جانب مفهوم مخالف په طریقې سره تکله یو حکم بیا کلام نه چکه معلوم کې اسی تاسو په دې خبره باندې پوه شو لکه مثال په تور باندې یو کلاس کې دوا لکان دي تکړه دي نو یو دریم اس یو کس راغی نو هغه یغ مخ کی وای چې یاره د فلانه په دې کلاس کې ډیر تکړه ده چې دا ډیر تکړه ده ډیر دونه قابل ده چې نو هغه بل ته وای چې دې خدا مقصد سی بیا زه تکړه نه یم یغ دا ونه چکړه اوس دا خبره چې زه تکړه نه یم دا خو دې د دغه نه خود کلام چې د مسکوت انه ده نو دا یغ 50 سره ونر معلومه کړه هغه مفهوم مخالف سره ادي یغ سړی کلام په هغه مقصد دا دی چې په دې مسکوت عنه باندې څه وکړي یو قسم ته دلالت وکړي تاسو په دې خبرې پوهېږئ دا شیونه عام ما درته وویل چې په محاورې کې په ټولو کې دا تاسو معتبر کولای شو دا شیونه په ټولو کې معتبر خو دا هلته له دې وجې نه بحث کېږي اوس د اصول فقه چې د کوم مونږ وایو که نه په دغې لهجې کې ویلو باندې هېڅ فایده نه مرتب کېږي چې د کومې لهجې باندې مونږ وایو که نه په مدارسو کې په دغې لهجې باندې د اصول فقه ویلو باندې هېڅ فایده نه مرتب کېږي اوس تاسو رشتیا وایو ته په خپل کلام کې پدې پیدلې چې دا جانبي مفهوم مخالف فلان دا به بالکل پښتو ته رړای خپل محاورې باندې به دا هر شی ورته چې کای فټ کای خاص عام دا ټول شی نه په خپل کلامونو کې چې کای ورته فټ کای اله به مقصد دا چې طالب ذهن بیا دې نه چاته جی قرآن حدیث کې هغه ته جی چې الته بیا خاص وي بیا دغسې حکمي چې الته به مقصد دا چې په جانب مفهوم مخالف سره په دې طریقې سره هغه خبره چې کار فهم کوي هلته به داسې کوي نو دا به په دې کې یو ور چې کوي لګی اله لکه د بلاغت هېڅ فایده نه لري چې په دغې لهجې باندې وایي چې په د کومې لهجې باندې مونږ وایو څه فایده نه لري پوه دا به ټول ورته چې کوي په خپل معاشرې کې دا به ورته چې کوي فټ کوي چې ګوره فلانی سره د تا نه انکار کوي نو ته دغسې کلام اله بیا دی د هغې په مقصد باندې چې کېدلی شي پوهېدلی شي داسې طالب صرف اصطلاحات زده کړي د هغه فن چې کوم دماغ وي ا دی فن چی کوم هغه ماغزه وی هغه ته مقصد دا چې طالب او نه رسیږي خو تاسو په دې خبرې پوه شئ اوس ته وګورو ول ایما او بل ایما دا بل طریقہ چې هغه کلام په هغه مسکوت عنه تا ته تر فهم کوي بغیر د توسط لفظ نه نو په هغه کې درېمه طریقه ایما ده چې جانب هغه تاسو مفهوم مخالف سره تعبیر ونکو دا درې عجیبه خبرې کړې دي شاه صاحب دا اله چې کله مقصود مشاکل په جواب کې مشاکلت السوال نه لکه یو صحابي راغی حضور صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې حضور زه خپل مور پس صدقه ورکړه دته پیدا دې ته پیدا ورکړي نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل نعم ها ورکړي اوس دالتا دا حکم چراغلای دا چې او صدقه فائدہ ورکړي دا خو اوس مقصد دا دی چې دالته یو خاص شی باندې لګیدلی چې صدقې ورکول دي خو دالته چونکه هغه مشاکلت سوال په بنیاد باندې داسې شوي نو دې دا مقصد نه چې تا یو نفلی عبادت دغسې مقصد دا چې تلاوت ته پسې وکړه یا دې نفلونه پسې وکړه پسې بخې نو هغه فایده نه ورکوي نه نه هغه فایده ورکوي نو دین ډیر خلک خطا شوی دی او دا خیال کړی دی چې نه بدنی عبادتونه چې کوم دی هغه ته فائدہ نه ورکړي مړی ته فائدہ نه ورکړي صرف صدقات مالیه چکي فائدہ ورکړي دا سیونه فهم کړي نو دا غلطه خبره ده تاسو په دې خبره باندې پوه نه شلو دا چې دا غلطه خبره ده نه دالته مقصد دا ده چې دا هغه مشاکله سوال په بنیاد باندې جواب راغلی دا نو دالته به اوس هغه مفهوم مخالف نه اخلي چې صدقه فائدہ ورکړي او بدنی عبادت په فائدہ نه ورکړي نه دا بنو نه اخلي وسره ولا بیان الصورت المتبادر الى الاذهان او یا کله وخت داسی وی چی یو جای اغا بیان دی اغا صورت وی چی کم متبادر الی ذہن وی لکه مثال په تور باندې من خرج من بیته متطهرا سوک چلو کورنا پاکی حالت کی اوا تا جماعت تروان سنو پیوئی و قدم خدای پاک ورتا نیکی لکی گناہ معاف کئی چکم فضائل تاسوی لی اوس دالته د متطهران قید چې کوم دی دی دا مقصد نه چې که یو سړی ووته له کور نه جي جومات ته روان ده خو هلته اودس کوي نو بیا خو دې دا مقصد چې ایغ به دا ثوابونه نی نه نه داسې خبره نه ده داسې خبره نه ده ځکه چې دالته د متطهران قید چې راغلی ده دا حکم چې مقید به قیدین ګرځیدلای دا دا دی هغه متبادر ال الاذهان په بنیاد باندې چارب معاشره کې داسې وچل کور بسړای واتا او دس پې کړی و اودس به کړی و ځکه چې په جماعتونو کې د اوبو انتظامات نه و لکه بالکل مروتو کې ته رښتې وایې داسې نه ده چې له کوره وځي اوس مقصد الحمدلله فراخي شوه چې جماعتونه کې ټینکۍ شوې او مقصد دا دی چې ټوټۍ شوې او اوبهګانې شوې او غسل خانې پکې یو نیم جماعت کې لکه ډېر کم جماعتو کې کلو کې اکثر یې نه چېرته یو امتیاز ځای ادارې دونه وای جج وای نور استنجا خانه لا دا شینا ډیر ځای نه پکې نو اوس مقصد دا کني تر اوسه پوری تاسو رښتیا وایو چې موږ معاشره سوا ادا وا چې لکور بسړای واته با وضو بواته اوس هم موږ اکثر چې لکور نه وضو پاو داسې سره وضو کله جمعات کې وبې کلا نه نو عام ترشته وای داسې بنو نو دا اسی عام دی هغه متبادر ال الاذهان په بنیاد باندې دالته په حدیث کې متطهران هغه راغلی نو اوس په ته دې نه دا نه فهم کړی چې که یو سړی غیر متطهرا ووات بیا به ایخ دا ثوابونه نه وي په پهلو کس شلې شلې سترګې مرته نیولې دي ښه جي ولا بیان السرۃ المتبادرہ الی الاذهان ولا بیان فائدۃ الحکم یا کلا دا صفت یا قید چکم دا دا اغا بیان دی فائدے دی حکم دی پارا نہیں پس به جانب پس به مفهوم مخالف معتبر وی داسې نه چې هر چېرته ته بیا مفهوم مخالف ته چی اخیستی نو دغه ځای دې مفهوم مخالف سبا اخیستی یا وک مفهوم الاستثناء یا لک مفهوم دی استثناء واخلا دی غایه واخلا دی عدد واخلا دا ټول شیونه بیا دی اصول فقه کتابونو کې تفصیلا بیان دي و شرط اعتبار الایماء ان یجری التناقض به خو شرط اعتبار دی ایما دادا پدی کې په دې مفهوم دی استثناء کې چې جاری کېږي تناقض بیا په دې کې په عرف د اهل لسان کې چې هسې بیا تناقض رادرومي لکه مثال یو سړی وایي علی عشرة الا شیء فلانی په ما باندې چې دي لس روپۍ دي مګر څه شی نو دې دا مقصد چې لس روپۍ دې باندې خو څه کمې یعنی یو دوه درې کمې لس روپۍ دې باندې او بیا وایي چې انما علی واحد چې په ما باندې صدا یو روپۍ ده نو ته رښتیا وایې دې کلام کې تناقض نه ده تناقض ده هلته څه پته لګېږي دي هغه نه استثنا نه هغه استثنا نه دا پته لګېږي چې یو څو کمې لس روپۍ دي یعنې یوې نه ورزیاتې دي او انما علی واحدة نه دا پته لګېږي چې یوه ده یحکم علیه الجمهور بالتناقض جمهور پدې کې حکم بالتناقض لګوي واما ما لا يدركه الا المتعمقون في علم المعاني اوس ګوره دا خدای وایی چی ګوره عام به دغسی حالت ته کتل سی دی کلام ته دی فصیح بلیغ کلام ته او نور دا ډیر متعمقین فی علم المعانی کی با نه ګورو چی بس عام خلق یو جای تناقض فهم کئی او دا تناقض وغیرہ دی دغو شیانو دار و مدار به دی متعمقینو په نظر باندی نه واما ما لا يدركه الا المتعمقون في علم المعاني فلا عبرت به اغس اعتبار نشتا نو دغه کی دری قسم که تاسو سوچی راغل اوس څلرم نمبر طریقه دی کلام په ایغه کې دری صورت راولو څلرم نمبر په ظهور و خفا کی مرتبه دی کلام دادا ثم یتلوه مستدل علیه بمضمون الکلام بل دادا چې کلام په یوشی باندې دلالت کوي تاول کلام په یوشی باندې چکی متکلم یو کلام وکړو هغه په یو شي باندې دلالت کوي مستدل علیه نو یو شی ته ونر معلومه هغه مضمون دی کلام چې کوم دا هغه سره ته په یو شي باندې چکای استدلال کوي دی مضمون دی کلام دی وجنا تو یو مسکوت عنه شی باندې ور سره چکای استدلال کوي مضمون دی کلام دی وجنا ومعظمه ثلاثه دې کې بیا خپل بیا چور دي درې طریقې مندرج دي تاسو قیاس تعریف ویلې د قول مؤلف من قضایا متا سلمت یلزم عنها قول آخر دې ته قیاس وایي چې څه قضایا ته تسلیم کې بیا دی ایغنه یو بل قول بخام خاطر چکای منی بیا مو ویلی دی قیاس په دوه قسمه دا غټ یو قیاس اقترانی دا او بل قیاس استثنایی دا بیا په قیاس اقترانی کې تاسو ویلي دي چې نتیجه یا نقیض د نتیجې عام مقصد دا ده چې مرتبا په دې کې مذکور نه وي لکه زید انسان وکل انسان حیوان فزید حیوان نو په دې کې نتیجه یا نقیض د نتیجې بعینه مرتبا ذکر نه ده او یو قیاس قیاس استثنائی چې نتیجه یا نقیض د نتیجې په دې کې ذکر لکه ان کان زید انسانا کان حیوانا لکنه انسان فهو حیوان نو دلته فهو حیوان دا نتیجه دا مقصد الته چه دا مرتب ذکر دا نو دیتا بیا قیاس استثنائی وای اوس کلا تاسو مونږ اوس پتا ست پتا لګی چې ودر معقولات مفید دی کنه دی نو کله یو سړی یو خبره وکي نو هغه خبره چې وکي نو ایغه نه ایغه خبره نه یو سړی یو خبره وکي نو هغه دای چی هغه کلام وکی کنه نو آت په یو عموم لاندې چکه مندرج کی یوی قاعده عام لاندې چکه مندرج کی او بیا دی هغه قاعده عام کی چې کوم هغه عموم چې کوم حکم وی کنه آ دی دو هغه خبره باندې چکه هغه حکم ولګی چو لګی هغه حکم ولګی لکه مثال په تور باندې یو سړی وای چې الذئب ذو نابین دا لیو چې دا تاسو ته شرمخ وایو مونږ ورته لیو وایو اردو کې ورته بیړیا وایي نو دا شرمخ چې دا دا زوناب ده بس د دا ویلا اوس د خدا نه دی ویلی کنه چې دا حرام ده دا خو نه دی ویلی کنه اوس دا ته نر معلومه ہے دا د کلام نه اوس دا خو مسکوت نه هو ده کنه اوس دا ته د کلام نر معلومه ہے څنګه معلومه ہے دا د دا کلام به یو عموم لاندې چې کې مندرج کې او قیاس اقترانی به جوړ کی او او وای چې الذئب زناب دا به صغرا کې او اوس په کبرا وسره ولګای چې وکل زناب حرام نو نتیجه به خود به خود ورکې چې فالذئب حرام نو دا فالذئب حرام تا د کلام نه چې فهم کو دا دی پچا سر فهم کو دا تا استدلال وک په د کلام کې په مضمون د کلام د سره او د دا خبره دی یو مقصد عام شیلان د چکړه مندری جکړه په پیرو کاسه شلی شلی ستر ګرته غړو شجی و بیانه بالاقترانی ا بیان دی په قیاس اقترانی سره وهو قول صلی الله علیه وسلم دی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم ته وګوره حضور صلی الله علیه وسلم نه د خرو په بابت کې تپوس وکړ چې دا خرو په خرو کې زکات شته که نشته څنګه حساب ده دې په بابت کې ونه تپوس وشو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایله وما انزل علی فی الحمر شیء الا هذه الايه الفاظ الجامعه چې د خرو په بابت کې ما باندې سن دي نازل شوی مگر دا یو آیت فاظه جامعه ده نو خیر کارې وکړه دی به وویني که بد کارې وکړه دی به چکي وویني دا یو آیت فاضه جامعه په ما باندې چې دا نازل شوی ده اوس خبره دا ده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى دا آیت فاضه په ما نازل شوی اوس لدینا اوس من استدلال قیاس اقترانی سره داسې کو ومن يعمل مثقال ذره من خير فسيراه يوم القيامه دا به ورته چکې کبرا کې نو خود به خود به نتیجه ورکړي چې فتصدق من الحمر سيراه المصدق يوم القيامه دې به پوره دې قیامت چې کې مند کې یعنی فائدہ به ورکړي نو قیاسی اقترانی سره دې ورنه معلوم ک کنه چې خیر د صدقه پکې ورکا لسل خردي چې دا پکې ورکا کنه دارنګي ومنه استدلال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بقوله تعالی فبهداه مقتدی او دین دا کول دی او دین دا کول دی باری تعالی دا چې دو په هدایت سره تاسو چکو اقتدا کو دین دا کول دی بار تعالی وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب دا اصل کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تپوس چې په دا سورہ سواد کې سجده ولې ده نو دور طویل چې ذکر ده خو چې حضور صلی الله علیه وسلم په سورہ سواد کې سجده کړې وکړه نو بیا ورنه تپوس چې حضور صلی الله علیه وسلم ولې کړې حضور صلی الله علیه وسلم ولې کړې نو بیا دور طویل چې ګوره په دې کې د انبیاء ذکر ده او په هغه کې په انبیاو باندې نعمتونو ذکر ده بیا په هغه کې داود علیه السلام ذکر راغلی ده نو حضور صلی الله علیه وسلم هم نبی ده د باندې الله تعالی نعمتونه کړي نو دی وجنا حضور صلی الله علیه وسلم په هغه کې سجده کړي حيث قال نبيكم تاسو نبی ویلی دي کنه چې امر بان يقتدي به چې ما ته چې د حکم کړی شوی د دې خبرې چې د بد دي انبیاو چکه اقتدا کوي اوس دین اب مش په قیاس اقترانی سره داسې حکم معلوم کی چې السجده فی حق السجده فی صاد من فعل داود علیہ السلام دا سجده په سوره صاد کې دا د فعل داود علیہ السلام نه ده صغرا وافعال داود علیہ السلام مما امر النبی صلی الله علیه وسلم باقتدائه افعال د داود علیہ السلام دا هغه دي چې حضور صلی الله علیه وسلم ته د هغه اقتدا چنا غلای دا حکم راغلای دا ولی ځکه چې د دوئ اقتداء د دې انبیاؤ اقتداء راغلی ده فبهداهم اقتدی نو انبیاؤ کې دی هم راغی نو دې عموم لاندې داود علیہ السلام راغی نو افعال د داود علیہ السلام مما امر النبی صلی الله علیه وسلم دا او په دې سورہ سواد کې سجده کړې و نو پته ولګی چې فسجدا فی سواد مما امر به النبی په دې باندې نبی علیہ السلام ته چدا حکم شوی په قیاس اقترانی سره تاونرو باسل حکم کنا و دې باسل اسی تاسو په دې مسلې باندې پوه نه شو او کله کله په قیاسی استثنائی سره یعنی ملازمی او دی منافات تی وجنا تو یو حکم چکای اور معلوم ہے لکه مثال په تور باندې اغا صحابیو نو دو صحابه نو بیا تلیو په سفر باندې نو یو لګ لیټ ورته لولي ورته لولي زه ویتر تکو شوم ویتر می کول نور تیرې ولې کوزې دلې ولې تا پر دې حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم سیرت تا تا پر کافی نه ده نو خو مقصد دا چې بس په سواری دې کړی وای کنه ما حضور صلی الله علیه وسلم لیدل او چې اخ په سواری باندې چکول وی تر کول نو دین اوس قیاسی سره داسې طریقې سره هغه جوړه کا چې لو کان الوتر واجبا لم يؤد علی الراحله چې که وتر واجب وای نو د دې ادا کېدل به پر راحلې باندې بیا صحیح نه و لکنه يؤد كذلك لیکن پر راحلې باندې خو د دې ادایګي صحیح ده او پتہ ولګی چې فل وترو ليس بواجب وتر واجب نه دی ای مې سلا صدا سي هغه نه کولای سي نتیجه ربع سلا خو یې پر موږ جواب کو امام طحاوی صاحب کړه دا بل حدیث که هغه هغه راغلی ده چې نه دا ټیک نه دي په سواري باندې به ویتر نه کوي او هغه لپاره مونږ جواب کو چې هلته ویتر نه مراد هغه تهجد لمونځ ده ویتر نه مراد هغه تهجد لمونځ کله ویتر اطلاق په هغه تهجد لمونځ باندې کېږي تاسو په دې خبرې پوه شئ ځکه مونږ احناف خو واجب بولو یا دارنګې دې کول دی ملازمی یا منافات سره دې کول دی الله تعالی ته وګوره لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا کچې ته پزما کې آسمانو کې دی الله تعالی نه مقصد دا دی چې غیر الله نور خدایان وای نو فساد براغلی و لیکن وهما باقیتان زمکه او اسمانونه خو باقی دي په خپل نظام مشاهد باندې او په دې نظام کې خو فساد نشتا نظام دې زمکو اسمانو کې فساد نشتا چې فسادات نه چې یو بل سره مړی دا نه دیونه مراد په دې نظام کې خو فساد نشتا ستوري زمکه اسمانونه ټول یو ترتیب سره روان دي نو نتیجه یې وروتله چې فلیس فیهما الهتون الا الله نتیجه یې وروتله والقیاس او کله په قیاس سره معلومو وهو تمثيل صورت بصورت في علة جامعة بينهما چې تمثيل دی یو صورت په بل صورت سره او کې په علت جامعه بینهما کې لکه په شرابو کې مې مثال ته پیش کړی شراب حرام دی ولی ځکه چې دا مسکر دی او پته ولګی چې هر مسکر چې دی حرام دی نو بنګ هغه به مقصد دا چې حرام علت جامعه پکې ته سکر ا موجود دا مثل الحمص لکه مثال تو اوای چې حمص چنه دار بوی دی کل حنطه لکه حنتا غنم چې ربوي دي دارنګ حمص چڼې هم چې دي ربوي دي په هغه باندې دی ورقیاس کوي چې دا مقصد دا چې هغه شی پیمدل پیمدل شي او چې جنسي یوي سره نو مقصد دا چې هغه کې ربا ده نو په دې کې به هم چې ربای ومنه قول صلی الله علیه وسلم ال دین دا قول دی حضور صلی الله علیه وسلم دا چې یو صحابي وتراغه ورته چې ما پلار باندې مقصد دا چې از پلار له طرف نه حج او پکړای نه از اغله طرف نه حج کولای سم د باندې حج او خطرای مرش ورته چې تا پلار باندې بل چا قرض نه ته ورکه کنه ورکه ورته چې ورته چې بیا دی الله تعالی قرض ډیر حقدار ده چې چې کېدا کی نو هغه حق الله هغه حق العبد باندې چې قیاس کو تاسو په دې خبرې په بل په دې طریقې سره کله یو کلام نه مونږ چې کو یو مراد را فهم کو ومنه قول صلی الله علیه وسلم ارایت لو کان علی ابیک دین فقضیته عنه اکان یجزئ عنه نو دا بدن صحیح کیږي کنه قال نعم قال فح جج عنه بیا دنا تو چوکا حج وکا دنا حج وکا گور بحث دقیق تا من خو یو طبیعت تک په اخیری ورځ باندې ګران سبق کی بیا پکې تمنډ نه وایو که آسان پاوله ورځ باندې بیا پکې تمنډ وایو ځکه مې درته لګ تحقیق ته دې مسئلې وکړو بهر حال د کلام په ظهور او خفا کې د کلام مرتبې چې دي دا څلور دي او بیا په اوله مرتبه شوه نو بیا مقصد دا ده چې په دې دومې مرتبې کې درې صورتونه اصل په دې درېمې مرتبې کې بیا درې صورت اصل او په چلارمی مرتبه کی دری صورت اصلا نو تین تین نو او یو اغا اولانه نو لس طریقے نو دے مقصد دا دا چی پا دی باب کے هغه طرق عشره د فهم د مراد من الکلام شاه صاحب چکړ بیان کړ چه فهم د مراد د کلام نه د هغه مراد د متکلم فهم کول دا په دغه لس طریقو سره تکولای سی خوا که هغه کلام د الله تعالی وی که د رسول الله سلام وی که د بل بنده کلام وی خود کلام نه د مراد فهم کول په دغه لس طریقو سره کیدای شي تاسو به دې پوښ دا ټول چل دې ته جوړی چې اوس په دې یو حدیث نه مونږ هغه فهم دې مراد څنګه کو دا چل ټول دې ته چې دا برابر د خو اول لا ده دا سه ورته درومي درومي یو پړای ورته چکای اچي تاسو په دې خبره پوښ پکار ده چې شاه صاحب یو کتاب پاغلی کې لیکلای وای اصول فقه کې سنایاب کتاب به لیکلای وای کمانه ځکه چې دا سه تمثيلات سره یو هغه پکارو چې بالکل دی هغه دماغ او دا کیسه او همداشان نور کیسونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه د تاسو ته صداي حق کیسه مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق دو کسانو جنگ سره کړو استاد محترم بد خبر ډیره کوله نور الله مرقده نو یو نام دیداری و دیداری نو د دیداری اعلان دی کړو بل کس پسورو نو هغه کوم خلق ورنا خو دی خو چاپیرو کنه خلاص اول نه هغو به بیا ورته ویل چا به غږ پکې وکړي چې دیداري اوس پاوړي بل به غږ وکړي چې دیداري اوس پاوړي هغه پورتنی بلا زور په وکړو ښه به برابر کړه اخیر هغه دیداري کاته نه غږ ورته وکړه چې خدای مو بیخ وباسه زه نه په اوړه نه څه خو هسې ما ول بیخ په وباسه نو تاسو به وایي چې دا آسان به څنګه کله راځي چې هغه روان شي کنه لا پکې یو دو بابونه شتا او پسې دا باب چې کله ان شاء الله ختم شي کنه صرف یو دو بابونه لا شتا پسې خو پسې بیا د تقلید مسئله بحث تا عجیب بحث تا عجیب او بیا کله وخت وځي بیا ان شاء الله د جمعې ته زندگی وایي ما سر کله دې سخت خوږیږي د قبض نه بیګم بیا سر دونه درد کاو چې خوب می بالکل کړای نه دا بیا به دی عقد الجید د شاه سے خپل کتاب د په احکام د تقلید کې عقد الجید هغه به بالکل تاسو ته ان شاء الله هغه کوم داس مسله بنی په کې پات اول بدغی کې کوم بحث دنی راخسته هغه نه بدر تکو ځکه چې دا د وخت یو اهمه چدا مساله ده دی تقلید مساله تاسو بار بار به سره مخامخ کیږو بیا ټیک ته اردو کې په دې کتابونه شته او چالت کوم لیکلی لاغ کنه نو تاسو به ذهن تاغه خبره بیا شي درومي حقیقت تبایرس که خدای خوش خو بس دا یو دو درې خبرې دی پکې او نور به چې کله اسرار شوري سي کنه خبر آسانه شي لکه هغه ته وګوره هغه جهاد مسلو ته وسسانې دي کنه خو بل د چې مونږ سره دونه ټیم په یو وخت نه چې هغه لګي سړی وباسي چې کله ټیم سیو ته به ته تپوس کاوه چې شل صفحې او 25 صفحې ته مونږ رسو شجی نو تاسو لا پورې ان شاء الله ورته مرعوبه کېږو ما ایسو بحثونه لا لګ غدي باریک یو دو درې دي ان شاء الله ورغلی یو کوم دا خوشا دیداری پاوړي شا شجی اور پسې یو ملګری وایي چې جیت نور هغه کې دونه یو نیمه خبره وکړي نه سړی لګ دماغ تازه شي هغه کنه په دې کې نه کای ما ورته په دې کې خو مو دا خو دای وو گاډي وندې دا هغه چې خو کلیټس لیکن باس تنخواه دې کټ تا بیا دې کې خو مونږ ټیم ته ګورو چې وی رسو دی وجنه کني ولې بم دې کې مو کړې وي خو زدا د چې دې کې مونږ مجبوري مونږ ولې ټیم ته ګورو داله سړک هغه ناپ کومال چې ودره ورو برسي کنه به ورو برسي او چانه به یو کس په شرح راکو ما شرح کې دال تلګ پانی پاتې دي نن سبق چې تر کوم ځای رسي دینه بعد څو پاڼې پکې پاتې دي لږ صفحې پکې اخ شوي دي خراب دي وخت اول اولنی ایډیشن کې خراب شوی ما اول اول ایډیشن اخیسته د دوم ایډیشن صحیح ده خوش تا کړه ده کنه به به پکې ګور ان شاء الله شجی بسم الله الرحمن الرحیم بهر حال ګور شاه صاحب رحمه الله تر اوسه پورې تاسو ته تا دا خبره بیان کړه چې دیو متکلم د کلام نه با سړی فهم د مراد څنګه کوي دا خبره شاه صاحب چکړه بیان کړه خو هغه کلام عام خواکه هغه دی الله تعالی کلام وی خوا کا هغه د نبی علیہ السلام کلام وی کا د بل یو انسان کلام وی خو چې د ایغ متکلم کلام نه فهم دی مراد تکینو ایغ لس طریقې شاه سے بیان کړي اوس دایره درمی او په دغ باب کې طریقه دی فهم د معانیو شرعیو د کتاب او د سنت نه د دې کیفیت تر ته بیانوي چې د کتاب الله نه او د سنت نه خدای پاک ته مونږ ته په قرآن په حدیث باندې صحیح سمجھ نو نصیب کی صحیح سمجھ بیا دې کې ډېر زیات خوند ده نو اوس شاه سی وایي چې د قرآن کریم نه او د احادیث مبارکونه با سړی فهم دی معانی و شرعیه و یعنی فهم دی اغا مدلولات او مضمونات دی یعنی یو آیت ذکر کی کنا نو دی اغ آیت چکم مدلول دا او دی اغ چکم مضمون دا یا یو حدیث ته ذکر کینو دی ایغی چه کم اغا مدلول او مضمون دا نو دا با دی حدیث نا سڑای چرنگر فهم کئی دی کیفیت پا دی باب کی دی چکی بیانی دا طریقے در تشئی چی دی قرآن کریم او احادیث مبارکه او اغا الفاظ نبا تو اغا مدلول دی دی قرآن کریم او مدلول دی دی سنت دا با سنگر فهم کئے نو پا دی باب کی شاہ صاحب دی دغو طریقو بیانول چی کئی آ در تا کئی چی دا طریقی در تا اخائی چی پا دغی دغی طریقی سر با تا دی قرآن کریم مدلول را معلومائی چی دی دی آیت مدلول دا دا ادی دی حدیث مبارک مدلول چی دا آ دا دا